پښتو شرح او د اردو ترجمه کې د حیرت معنا کړی دا معنا چې کړی دا د حیرت معنا کړی دا معلومی چې دا حیرت ټکی دی خدا عبرتون ټیک ته زما په دغه باندې ترجمه مطابق هغه دا کله چې ته مبتلا کړې شي بی عبرتن پتویول دوخ کو چې مصیبت د باندې راشي وخ کې توی فاصبر لا نو صبر کوا اگر چې وخ کې دی تویږي لا تشکون شکایت نه کی ال الخلائق مخلوقات تا خلق تا ولی انما تشکر رحیم ته خو ګیله کوي د رحیم ذات چې الله تعالی دی داغه نه ګیله کوي ال الذي هغه چاته لا يرحم چې هغه باندې رحم نشي کوله ترګه مخلوقات ته وایي چې یاره دا دا ذکر شي دا چل الله ته وایي الله وایي دا کار را لږه دا په طرز طریقه د خپل بادشاہي هر کې بادشاہ بے پسند هنر اس هر کې مالک بے پسند هنر اس بادشاہ چې خوخ کې مزه خلک هنر غني اوس انګریزي ته جو ارسړې ته پته ته خوشاله فارسی ور هغه ته خوشاله فلسفه هغه ته خوشاله سحر هغه ته خوشاله طبابت هغه ته خوشاله الناس على دين ای د مشر لار د کشر پښتو تاسو نه ده سو کوم تاسو आवाज را د مشر لار د کشر پولا تاسو پښتو د مور یاد ده د مشر لار د کشر پولا دا د پښتو متل دی د الله باندې چې د کور مالک دلکی ته خوشاله دی ټنګ ټنګ ته خوشاله دی نور به ګړیږي خزه به ګړیږي مور به ګړیږي هغه څه پروا کوي په پیسو خلک اخلي بار ځار او سعودي عرب هغه هغه څور کوي چې یقین په خدای وکا نه علما وایي چې ردا سي کار کوي چې دې بر خلاف کې دا کې پیدا لک پیدا کې نه هغه عوام وایي لابد للملک من العطاء باچا له څه پکار ده عطا پکار اذا لم يكن ملك ذاهب فدعه فدولته ذاهب عجیب ونه کې عبارت راوړل خلکو ته وی راینا کوم غیر تعالی کله وخت ار وخت تهیم کشر بن هیم کنه اځی کنه ده کشر بن منګ اینو تعالی را منګ اینو تعالی را چې ته بیهوشای او جل وهله او ګډ وډي په شراب اسکلو ول غنا او په ټنګ ټکور لانی هر وخت دا کاری حرامچه کې دی دی بروي ابن طبيب رحمه الله نو چې خه مطلب یې نو هغه کوم کې چې لکه خه مشروبات یې غسکاو غنا د دین غنا راکوم او ته دا आवाज دی او هوا د پدې صورت رومه وی سلاسن و ستون قد جستا دریش پی تو خود تیر کړو دریش پی تو خود سکړو دریش پی تو شوی فماذا تؤمل او تنتظر ماشاء الله محمد رسول الله سره وو چې محمد رسول الله په دریش پی ته تل تورې دریش پی ته نمبر انتظار کوي طبعا هرګه د محمد رسول الله چې په ټول مخلوقاتو کې الله تخستو هغه الله په دې شپې ته بوتل دي او تدریش په دې ته کتل اوس هم چې متاو په عوض کې اغسته وي خیر لره د شر په عوض کې ټي ویان وی سیارونه آرامي توونه به په خوده وي بس تبلیغ کې به تلې وي قران ته بګینا ستلې ناکاره تبلیغي مو جوړ چې قران ته کینی هغه تبلیغ جوړ شه مطلب مې داري د خبره فلو كنت تعقل ما ينقضي من العمر لعطست خيرا بشر یا خو به جنت ته طرف ته تللی چې هغه به مؤمنان ته نږدې کړی شوی و اما الی سقرین او یا به سقر طرف ته تللی تستعر چې هغه ګرمول شي نو سمیږي ولی نه سمیږي ولی نه سمیږي ولی نه وایي الجنت ازلفت وقال اخر یو سړی وایي سألت من الاطباء ذات یوم تپوس مې وکړو د ډاکټرانو نه یو ورځ خبيرا د ډاکټرانو نه یو ورځ خبيرا د خبردار نه چې ډاکټرانو کې ماهر او سپیشلایزیشن یې کړو مم مشي به ما ته زما د بډوال څه د وجه رااله قال بلغم استا بلغم څه شي دي څه شي دي فقلت له على غير احتشام نو ما ته بغیر د احتشام را سره نو ورته مې وي ټیک ده احتشام خلکو وی دا زموږ د تر زوی دی او سپره تر وګرځي دی روانونه دی راورسېد په ځای تیر شي الک ویل کېده اول رواره وي او اوس چې دل فرش وي ډېر غټ شي واستهزأت بي فقلت ايضا يا يرا پروتو کې وکړل ما ته وي قد په پیش وی وی و اذا دعونک عمهن چې جنکو د کاکاجی आवाज وکړو کاکاجی نو په انهن نسب دا د غي د یو نسبت ته چې هغه اوس په تا باندې کار نه کیږي معلومه شو چې توس غټ شوی دا غوړې وړې چې ته وایي چې کاکاجی نو دې سره اوس کار ملاره کاکاجی ډیره پر خبره ده واذا دعونك عمهن فانه نسب يزيدك عندهن خبالا دا یو داسې نسبت ته چې زیاتې د ستا د دې په نسبانه ستا نقصان چې توس کا کاجی غړي د موږ تا سره کار نه لري موږ کاچی جن کې موږ ځان بل څه کوو دا داسې نسبت ته نو هم دا د تر نسبت ډیر چت دی لکه یعنی تر د واده پیغام راونه لګی راوی ته مې یاد وره تر د واده پیغام موږ بالک کچا کچا کچا نه کان کو لکه او چې تری دا ته وې نو پیښ شي شی بډا شوی دی یارا کای کاجی پات شوی دی لکه اوس فاذا دعونك عمهن فانه نسب يزيدك عندهن خبر